قاسم ابن محمد ابن ابي بکر الصديق رضی الله عنه دا یو په فقهای سبعه او مشهورینو کې په مدینه منوره کې هغه فقهای سبعه چې وو یو پکې دا او دا د اکابرین او تابعین نه علماء لیکلي دا په خپل زمانہ کې ټولو کې بهتر سره ټولو کې بهتر سره او بعض علماء ذکر یحیی ابن سعید وایي مونږ په مدینه منوره کې د د په وخت کې د قاسم ابن محمد نغره لوی عالم نو او د یو جماعت د صحابو نو روایت نقل کړي عائشی بی بی رضی الله عنها نا ځکه دا خپل ترور غونته مو د معاویه رضی الله عنه نا د ابو هريره رضی الله عنه نا د ابن عباس او د ابن عمر رضی الله عنهما او د دنه 200 احادیث منقول دي او دې بیا په شپږ یوصل شپږ هجری کې وفات شوه د قاسم ابن محمد رحم الله نے روایت ته ان رجلن چې بشک یو سړی ساله تپوس کړو ددنا فقال دی سړی ورته ویلیو او کله در لوی دا خو دې سلو کو لو پینځه دی وکړ نو سلام وګرځوا او وسوسه چې ته ما اتممت صلاتی ما مزم پورا نه کړې خو ستاره خبرم نه قبلو نو شیطان به کوشي چې رې خو پورا مم نه کړې خو ستام نه منم نو دې خو جوړ زما خبره نه مني نو اخر به شیطان مني شي پیږي په خبره وایي او دا طریقه د وسوسو د تفکر لپاره چې کله موس کې سړي د وسوسې راځي چې دا خطا کله سړي وای شرم او او دس بکې او شرم مخ مې درې پیری وینځل او کو سلور پیری مې وینځل دی وسوسو طریقه دا چې ته وې چې بس یو پیری مې وینځل او کو دو پیری مې وینځل او کرکاتونه مې پینځ کړي او کو درې مې کړي موز مې پورا نه د خو شیطان استام نه منم او دا هغه د خبره پروا نه کوي